او پاغه واقعات حضرت موسی علیہ الصلات والسلام پیش کړي چور موسی علیہ الصلات والسلام دین بادشاہ فرعون ته څنګه رسول یو هغه ساحرین وتا هغه بنی اسرائیل وتا خپل قوم ته په کومه طریقه هغه رسول یو او دا خلکو کومه رویه او د حضرت سره او دا کومه رویه ګوره دا معنا نه چې مون او دروا او درول باغ سس کې راځي چې داغي جو سیل کدا نو زمون جو سنشت ښکار نه نو معنا درو درول څنګه راځي چې د کم یو سیز جو سې نو الته د کاما معنا په او درول سره باکه چې د کم سیز جو سنې اول ته معنا د کاما په معنا د کر کولو او د مضبوطوالي سره باکه ما او تا ټیم مقرر کړي یو بجا یو نیمه او دو بجې د پاره د دې چې ټول خلک پاغه ټیم باندې جمعه ته حاضر وي ک 15 منټه 10 منټه 20 منټه ورسو شي څه خبره نه ده زکه خلک ټول راغونډي او یو د الله هغه مونږ قضا کیږي بلکې چې وخت سره تیریږي نو ثواب ملاويږي او یو د الله ټیم دی الله چې کم ټیم خود لري چې تقریبا شل منټه یا پاو باندې د پاسه دولس بجې د ماسپخین وخت داخل شي هغه درینو پورې یا شل منټه کم سلور پورې ټیم دی چې کم وخت پدې کې مونږ کې نو تعالی مونږ راوړي چې کله تا او د سکو نو په دې او د سکو نو موږ ته سملاوي کې کاسه ځان ستړې کو یخ یخ دی په دې یخ یخ نه دا یخ وبدي اوس په یخېږي کنه صاحب د وخت پاسېږي جرابي او باسل خو یخ نه دا یاره لو په دې او د سکو نو باندې موږ ته سملاوي کو کنه ملاويږي پدې موږ کول باندې موږ ته سملاوي یو کنه او پدې وخت تللو جمعه ته موږ ته پدې سملاوي یو کنه دا درې خبر نوٹ کې لومې ځان سره یو دا چې او دس کول باندې د انسان چې سور ګناهونه دی واړه او دس هغه ختم شو مخ دی وینځ نو د سترګو او د خلی چې کما ګنا وا نو هغه خو په مخ وینځ باندې ختم شوا صاحب حدیث دے پیغمبر پاک کوئی د لا سوچ کم غلط لاس دی بیزه استعمال کړیو نو د مخی منا تر دی مونږه پوره نو د لاس ګنام ختم شوا پلاس وینځلو باندې دې پوره صاحب حدیث دے خپې دې بیزه چرته لګولې وي تللې وي او د ګنا د پاره نو چې کله او دسته وکړو خپې دې وینځلې نو په دې خپو وینځلو سره ستا د خپو والو ګناونه ختم شو والو ګناو غټم دا الله خو هدا چې معاف کوي چاته والو ګناهونه اے چاته دې اسې او قتل یوي پردې خزه ته چتا د قتل جایز نو زر دې ته بیا مخوالاو یا دې او ته بیا وکته دا او دسته وکړو نو دستور کو ګناه دې لاله او دسته وکړو او ګناه ختم شو صاحب دې سره راځي د پاره د دې چې موږ دې جمعه ته نږدې شو نو هر وخت به نږدې جمعه ته ځو زدي بشو دا لري هر وخت څوک باندې وای باران دې خټې دې تیارې نږدې به اجو جمعه ته نږدې زور کوي کنه جمعه په خله کې مړه دا کور دې او دا می جمعه نبی علیہ السلام خبر شد نبی علیہ السلام چې خبر شو نبی علیہ السلام بنو سلمو توي تاسو دلته ولرالې وجه سوا خپل کورونو پر غوساو خپل کلیو کورونو مولره اے نبی علیہ السلام موږ ذکر حالو نږدې چې جمعه ته نږدې شو نږدې به جمعه ته زو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو سلمو ته وی اے بنو سلمو سمنا چې تاسو د جمعات لری وی نو تاسو ثواب زیاتو سمنا چې تاسو جمعات ته نږدې شئ نو دوه ثواب کم شو قدمونه ډیرو رفتار ډیرو نو په یو یو قدم تاسو ګناه معاف کیږي په یو قدم ستانی کلی کلی شي دا سره پراتلو باندې سپاو دس ماف شو سپراتلو باندې ماف شو یو سره په جمعات کې منتظر دی انتظار دی یره مون نکی یره مون نکی دا وخت را نه نه سو پوری چې ته جمعه ته را دن نشوي نو ستا نیکیان شروع شوي کموس شتاو کنشتا خو ته د موس په اجر کې ثواب کې داخلي سو پوری چې ته بهر د جمعات نه نه وتلې لستا اکاونټ ته بدلی راځي خو چې کله پیزار دی واچاو اکاونټ دې بند شو دا څه کتاب دی صحابه تنگ شو خلق تنگ شو چې پیغمبر نه راځي ودره خیال یې نه دی په دې لکه دې وخت چې لس بجې یا یولس بجې سره ما زړه راشي خلک په انتظار کې پاتې او دې شته کړل پنځه پنځه دوه منټه نه ګوري او هغه اوله یې ختمې دوه والا وا دوی مې سره شپې شروع کړه دغه سناستو دی وخت کې کو دوه منډه ورځو شي څوک به برځې ته ولاړې څوک به دیوال ته ولاړې څوک به ورکو لاو کې دا باندې کې څوک چې دی ملمانی دی روټي خوري سنت کوي انسان یې کله کله خوب غالب شي پاتې شيږي ټیم پوره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې فورا نوته راوته ده منځ شو هغه خبره ځان له څه شي حساب کړو کول حساب کړو سخنو کو څه سيزونو داغه په سيزونو کې زه په تقسیماتو کې زه لګیو خو ګوره اے خلکو واره چې دا تاسو سره انتظار د منځ لپاره کړی دی نو دا تاسو د گویا کې چې تاسو په منځ کې شامل وئ تر اوسه پورې تاسو د دې منځ ثواب ولي کړی شو قدمونه په دروازو ولاړې فرشته او سب په دروازو ولاړې ده موږ نه وینو پاغه کې ټم په ولاړې په دې کې ټول بم ولاړې چې څوک راځي نو دا غینو رجستر کې لیکي باقی ده حدیث خدا لوګ نه وکړ بخاری مسلم روایتونه دي په ګټونو باندې فرشتي ولاړې چې څوک لومبه راشي نو دا غنوم لومبه ولګي ورپسې ورپسې دومونه لګي او دا غدور ثواب او شو لکه د الله پلار کې یو اوخ حلال کا یو اوخ یو اوخ قرباني کول دا الله پلار کې دوه درې لکه روپۍ ور کول شو اوخ بم دا غس دوه لکه روپۍ خوشا کیږي بیا چې څوک دیم نمبر راغې دیم پوزیشن راغې اعلی پوزیشن بورډ کې مغلا انعام نور کوي حکومت مغلا انعام نور کوي دویم دا غنه درجه کې کم وي نو دویم چې څوک راځي دا غنوم په دویم لس کې لګي او هغه له دور ثواب ملاويږي لکه چې دا بندا د الله په لار کې وا یا وې حلال کې ورپسې دریم نمبر څوک راغی نو دا غنوم په دریم پوزیشن کې په دریم نمبر ولیکل شي او هغه له دور ثواب ملاویږي لکه چې د یو ګډا یا یو چیلې یا یو بيزه د الله په لار کې سکړه خیرات کړ سلورم نمبر چې راغې نو دور ثواب ملاویږي لکه چې د الله په لار کې چرګ قرباني کړه حدیث دی چې په پنځم نمبر کې څوک راشي نو دا غنوم ولیکلی په پنځم نمبر باندې او دور ثواب د نه ملاویږي لکه ته وې چې د الله په لار کې یو د چرګ انډا اګ هغه قرباني کې لپاره لشل منټه پاو پنځه لسو منټو کې د اوخ ثوابونه دي او د چرګې د اګې ثوابونه دي په دې لږ وخت کې ستانه خرابېږي نو چې کله وروره اذان د جمعې وشو دکان فورن بند کتاله ولګوا کور فورن باندې وور فورن را منډه وا چې د اوخ ثواب کې شامل شمه د غوا په ثواب کې شامل شمه د چيري او د ګډو په ثواب کې شامل شمه ګینه د چرګي ګینه د اګې هغه کې شامل شمه چرګیا گئی و په دې لږ وخت کې کسی نه دا تیزی موږ راکې پیغمبر پاک د الله د طرف نه حکم غتراځي چې خلکو ته وایا چې په دې لږ وخت کې دوره صدقې دي دوره غنیمتونه دي لکه یو سړی وي کاش چې کار مې کړی وي فرست پوزیشن مې اغسته وي ټاپ ټاپ 1 کې ولاغله وای کنه وای ګول مې لس براغلې وي تبخه و ملاو شوی وي یره دو نمبر مې کم وي او دویم پوزیشن والا وای کاش اول درې مو کاش دیم راغلې پنځه مو کاش څلورم راغلې نو په دې خو مونږ ارمانونه کو خو په دین کې چا دار مان نه کړ زمره ته چې خود شروع شي بس لار بشه واوري نو چې هغه وخت کې سړی راشي نو چې هغه په خطبه کې ناشته دي نو پته لګي چې ستانو مستو لیکل شوی نه دی لیکل فرض خو ادا شو خو سوچ وکړه نو داګه چرستو نیم لیکل شي نو په کار دا چې لومبي کې نوم لیکل شي نو خلک څنګه لوی ثواب دی یا او د سکی خدا سے پورا د او د طریقه دا دا چې کمزه پوری ویختو زرغونیږي د تندې د دې زینا د دې زنې پورې دا په اوګدو باندې وینځل فرض دي د دې وخت د نرمو نواله تر بل وخت د نرمو دا په پلونوري دا فرض دي په او دس کې کپدې کې معمولی د سم د ستنو نه زیپات شروع او دس نه شوی نه دا غلط طریقه ده کمزې نه او دا خو به وینځي دا به وینځي دا فرض وینځل او د دې زینا چې کمزې کې وخت زرغونی دا غزې نه با په مسه شروع کې داسې داسې بځي ادا سي بځي اوس بعد یو سوال لازم یو سر دې چاغه گنجې وخت نشتا فقها ذکر کړو بیا سکے یره بعد خلکو ما دې مسکه موږ سو مونږ وګورا په مسکه ډېرې فېدې د دنیا هم او د آخر هم شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله منهاج السنت النبویہ کې لیکلي دي چې کم یو بندا مونږ نه کوي دا رزق حرام دی داغه باپار حرام دی داغه نوکری حرام ده داغه سیبیداری حرام ده زکا سیز څنګه چې زکات نور کې نو حرام دی هغه ټول مال دی حرام شو ټول باپار دی حرام شو څنګه چې مونږ نه کې نو ستا ټول وخت حرام شو ستا په وخت الله تقسیم کړي دی او ستا وخت الله تقسیم کړي بعضي وختونه پتا خاص کړي دی د مونږ لپاره نو چې تا مونږ نه کو نو رزق دی حرام رزق حرام دا بسکه دا غلط کمیشن نه رشوتيان شفاعتيان غلط سيزونه لګیا دي خلک آرام دی وای مړه وال غواړي سو کنټر پولای کوي سو سودونه کوي سو رشوتونه اخلي سو زناګانې کوي سو په غلطه پیسې ګټي سو په ور کوي غلط مال داغه انجام غلطي یو سړی دا غلط نظر ولګی دا په یو خزه باندې حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود روایت ده هغه سړی فکر راغی هغه سره فکر چې ما خو نور اراده نه و حضرت بس صرف نظر می اولګي د غلط او زو مسمم کړه لاس نه نه پیو لګیدا انساني خود د نور سیز اراده به وسره د بدفعلې د بدفعلې اراده به وسره خو نظر معمول ولګیدا لاسم سره لاسې سره زما لاغې سره ولګیدا خو غلط اراده مې نه و د دې څخه کفاره شته د دې څخه یو سیسته چې زه په توبه وباسم کفاره ورکم هغه سره غو زناګانې بم کوي لواته تونه بم کوي حرامونه زسړیا مولان ته ګوره دا الله غفور رحیم دی خلک وایي کنه الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم دی خو الله عذاب الیم دی او هو العذاب الیم مشتا شته کله شته قاری سي او چې دا داسې الله هر څه معاف کوي او ته چې سکه کوا نو بیا دا قران او دا حدیث خو څه ټوکی بس اسه دا کیسه بس بیان شي بس په خپل خو سمې سکه شاوت دی غواړي هغه په سروان یا سچ شاوت غواړي سچ مال غواړي سچ خوري سچ اسکه بس مزه کا والله غفور رحیم دی نه د انسان د مؤمن زندگی د مؤمن زندگی بداسي لکه پشان د جیل جیلیان جیل ته تلی ته پوسټ وکي وا زندګی ته د کنټرول ده که به کنټرول ته به کنټرول او ته پاتې کېدې شي ار یو شی ستاسو د کنټرول په حدود د جیل کې بچا پیر دا غي د قوانینو ما تحت غلام به مسلمان چې زندگی تیرې په دې دنیا کې ابد الله او د پیغمبر د قوانینو ما تحت غلام به څنګه الله پیغمبر ویلي هغه په زندگی نه تیرې خو هغه سره نه بده کېده وینا توبه خو بزو باسم استغفار خو بزو حکومه خو سهل په کار دی کال سزا مال الله را لکی الله دې شو خبره حضرت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وی کدا سړی په پټه پاتې شوی وي او دې سړی توبه وکړي وي نو دا توبه بالکل معفو د شپې او د ورځې مونږ کوا لکه ما خام د شپې سره راځي ما سوتن د شپې سره راځي سار د شپې تیار کې راځي او ما سفخي مو ما زګرو ما خام را سره راځي سار د شپې او د ورځې عبادت کوا کم چې الله فرض کړي پتا باندې لپدې عبادتونو سره به الله ستا وال ګناونه ختمي ان الحسنات یذهبن السیئات او بیا وایي موږ د موز اهتمام نکو او په موز باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړی دی چې یو ماشوم د اوو کالو شي مرو سبیانکم حکم کوي خپل ماشومانو ته چې هغه د اوو کالو شي د اوو کالو ستا ماشوم شي نو هغه په موږ قدروا حکم او تدموس په موږ عادت کا خدا دو درې کال وو لسنوي نوروال بنور کې زون رورو ور کواتر لسو کالو چې لسم کال باندې کلستا بچي اورسیږي مونږ کې نو وزربو بیا وو تلخت نسی ماشوم تا چې د لسو کالو دی ماشوم شي جنې شو الک شو او مونږ نه کې نو بیا په مونږ کو لو سزا ورکه پیغمبر پاک وزربو وهي دای لرا چې د لسو کالو شي دا به سړای ته شلو کالو به ته ته ویلې زمرا الک نه خکل کټه کې خیر خیر ملا نه کار دې ټیک بشي ها وګوره چې یو انسان شپږم وم جماعت کې دی نو هغه د دونو سکاو نه سیوا دی چې څنګه په سکول پابندي کې نو دارنګي په موزم پابند جوړ کا پاورز چې جګړه وکړي تو جادلو عن نفسها جګړه وکړي هر یو نفس د خپل نفس د اندامونو سره لاس باندې بل لاس ته وي چې تا ولې دا غلط کار کړو خلب وي چې تا ولې موږ ته اډر کړو چې بلاري زیرزو د خپل ځان به شروع کیږي ځکه یو انسان به وي زب خارجي گواه نه منم یا الله فرشتو په مالکل غلط کړی کې دي شي ما خدا عمل نه کړي الله وې غلطي کړی نه مني دی به نه منم با سرکشي دنیا کې هم کوي آتم کوي چې نه منم سورۃ یاسین ټول زده کړی خله به بندې او دا به خبرې کوي اندامونو کې چې کم یو سره کم عمل کوي نو داغه په اندام کې ریکارډ کیږي یا ساته چا زنا وکړه نو پاغه عضو مخصوصه کې هغه ریکارډ شو چا غلط کارو کو نو پاغه لاس کې هغه ریکارډ شو سترګو غلط قتل کوي غلط سيزونه ګوري فلمونه ګوري غلط سيزونه ګوري ډرامې غلط زناګانې نو دا په سترګو کې ریکارډ کیږي وایي دا څنګه ریکارډ کیږي دا لنز ګوره تا نه چې تکل راضي او استاد سترګو نه لنز والی په بار ملکونو کې طبيعت لشي ها چور مخامخ شي کیمرې ته وینا تا باندې پابندي ده دی ګوتې ته وګوره سټم د ګوتو له ګوتو یو بل کې راشي دا هم دنیا کې ولیدا د سم ته وګوره معمولی د نکون د سم دی او د دنیا د ګډ ګډ څه خبره کې دا ټول دنیا کې مونږ ته الله وګورل کم یو انسان چې عمل کوي داغه عمل خداغه په بدن کې ریکارډ کیږي دی وجنه پیغمبر پاک وی چې په کوتو بندونو باندې ذکر کوي ځکه هر یو بند باندې تاسو ذکر دا ریکارډ کیږي ها باز خلک تسبیح هغه خشه خو په دې بند باندې ذکر ډیر بهتر دی ځکه چې په دې بندونو لاس کې دا ریکارډ پاتې شي دا په پتابان قیامت کې پورا سکی ها دا به دلیل دربانی او دریم د انسان هر عمل ریکارډ کیږي پس مکه کې زبکه کې لکه دا مستاسو په دې جمعات کې وکړه لپدی رز باندې د قیامت پورا چې الله حکم کوي نو دا زمکه موږ په تاسو گویا شي چې فلانی رضوا په فلانی تیمو مسجد قباء کې د ماسپخین مون په ما باندې کړو د ازمه کوي زلزال کې راځي یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک او حالا پدا ورځ بیان بکیس بکا د خپل خپل حالتونو الله وو ته گویا شاه چا په سینما کې وخت تیر کړي چا په غلط زنا ګانو کې وخت تیر کړي نو هغه زمکه و په هغه زنا باندې گواہی کوي چې د انسان په ما باندې په یو کې دا زنا کړي وا دا ګندګيري کړي وا دا جواري کړي وا دا غلای کړي وا دا ور بس مکه گویا شي به ان ربک او حالها بشک استاره په حکم کړي دې زمکه تا الله وی زیرا چې ته فرشتو لیکل غلط کړی دی نو ستا اندامونو دا غلط گواہی پیش کړه دا زمکه غلطه گواہی کوي نو کوم ار یو کار کو که خیرات ورکه کنیک عمل کې نو دا تدړه کې راولا چې په دې زمکه کې با ما ته داسیز ملاويږي سبا دا به ریکارډ کیږي خو بد کارنا ځا سات بهرال مزم نو نبی علیہ السلام هغه سړی ته وی ټیک دستا نظر بیزه اولګی دا لاز بیزه اولګی دا ول ګنا دا فورا مسکوا عبادت کوا نو عبادت کو دستا الله ګناونه ختمه او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی منزونه پنځه او جمعه تر بلې جمعې پورې رمضان تر بل رمضان پورې مکفرات لما بینهن اذا جنبت الكبائر کله چې انسان د لوی ګناهونو نزان بچکه نو وال ګناهونو الله په دې وختونو سره معاف کړي اے یومنا تر بل منځ پورې چې سوره غلط لیدل او کړه قتل الله معاف کړي غلط نیول یو کړو ګناي صغیره الله معاف کړي بیا د جمعې نه تر بلې جمعې پورې چې سوره غلط کارونه ستانه شي الله معاف کړي بیا د روزې نه تر بلې روزې پورې سوره غلط کارونه ستانه شي دي وال ګناهونه اذا جو تنبت الکبائر کله چې انسان ځان بچی د لوی ګناهونو نه نو الله معاف کړي او حدیث کې راځي کله چې یو سړی پنځه منځونه کوي نبی علی السلام مثال مونږ ته خي د دې پنځو منځونو باندې انسان د ګنا نه داسې صفا کیږي داسې صفا کیږي لکه استاد کور مخه ته یو وال بېږي او پنځه ټیمه ته پاغه وال کې غسل کې پنځه ټیمه یو جمعه ته غسل شنو بس دا پر جمعه پورې بعد خلک کافی لري چې پنځه ټیمه ته پاغه نیر کلام به درجه نو په انسان بس ها ګرد غبار پاتې شي ابا چمکیږي نو چې یو سړی پنځه ټیمه پاغه ګند پاتې کیږي خیره نو چې انسان پنځه ټیمه پابندې سره په صحیح طریقه مونږ کوي نو الله پاغه باندې خیره د ګنا نه پرې مونږ نه کوو راشه راشه مالا سفر دی مونږ چې په سفر کله روان یو غاړي ودا لک غاړي او دروا مونږ کو ری خلک دا کو سفر باندې روان دي سړیا کور په مونږ کو کړ نه نه نه دا په سفر کې ام مونږ په بیماری کې ام مونږ هو بے اوشی عرب کې چې ته نه پويږي په خابت قران اډر جاری کړي ولا تقربوا الصلاه وانتم سکارا منځي کېږي موسی په داسې حال کې چې تاسو د بیهوشي په حالت کې ځکه بیهوشي چې ته نور کلمات خپل نه اون باسه نو په دا وخت مو ته ته معاف دي او چې صحیح شوی نو بیا به قضا راګرځي انور د مون معافي نه په سفر کې شته او نه په حاضر کې شته نه په باره کې شته برهانا ونجاتا یوم القیامه در پاره به سبب د دلیل وی در پاره به خلاصې وی د عذاب را پورز د قیامت کې سوک ځان له رڼا غواړي سوک ځان له خلاصې د جهنم نه غواړي داغه په پینځو ټیمونو پابندې د موږ کوي پدې نه خلاصېږي چې زکار کې مشغولې ما قارون و فرعون و هامان او دې بولالي په ورځ د قیامت کې د چا سره د قارون سره چلی مالدارو د فرعون سره چلی بادشاہو د هامان سره چلی وزیرو وایو بویو ابن خلف سره چاغه د پیغمبر سخت دشمنو سورلی ساتل وا او خپ مضبوطه ساتل چې د بیبار وزن نبی علیہ السلام وجنما دومره د پیغمبر پاک دشمنو نو د هغه د پیغمبر د دشمن سره په صف کې ولاله بیل مازه نو چې سبا تاغه سره ودرېږي نو نن ساده مټې نه لګي چې کله بانګ وشو حدیث کې راځي د بانګ او د اقامت منځ کې دعا الله اسن پریری مونږ الله اسن پردا وکه خامخا دعاګانې واړي چې بانګ وشي جمعه تلار شه دو رکعات منځو کا اقامت شوه نه دی باغ شوه دی منځو کا دعا والا الله زما کاروبار کې زما په اولاد کې زما په دې ملک کې خیر او برکت واچو ان شاء الله ار یو چیز به ستاسو خیرونو ډکی بچی به منګولارې تبه تابعدارې خزه به تابعدارې او چې بیرمازې موزنی یو دسنی پریشانی خفقان بغض حسد کینا معاملات ارس غلطی بیا الله دې منګلا توفیق دې موږ راکې دا پابندی وکړي د نن نه پس چا کې لکمه او ګوره دا ختم کې دا کمه موږ یو ډېر اهم عبادت ته واخر